المنافقون منافقان سړی والمنافقات او منافقان خزی منافقان سړی او منافقان خزی دا ټول سره په خپلو کې یو شی دی بعضهم بعضې د دوی من بعد دا د قسم د بعضو نه دي ټول په خپلو کې سره یو شی دی منافقان سړي منافقان ښځې بعضهم بعضې د دوی من بعدن دا دي د جنسه د بعضو ټول سره یو ګند دی او ټول سره یو ناولي خلک دي تاسو به سوال وکړئ چې منافقان سړي او منافقان ښځې ټولې سره څنګه کې خپلو کې یو شی شو هغه یو خو د عربو دی هغه بل د عجمو دی وی روره کارونه د ټولو یو دي کارنامې د ټولو یو شی دی منافقان څه کوي یامرون هغوی امر کوي خلکو ته بالمنکر په نارواو چې څومره ناروا کارونه یي د اسلام خلاف د رسول الله دشمنی داغه امر کوي یامرون هغوی امر کوي خلکو ته بالمنکر په ناروا او په ناجایزو کارونو وینهون او هغوی خلک منې کوي عن المعروف د نیکۍ نه د ایمان نه خلک منې کوي د اتباع د رسول الله نه خلک منې کوي د دین د خدمت نه خلک منې کوي یو ویقبدون او دوی غون ساتی را غونډوي ایدیهم خپل لاسونه لاس را غونډول دا څه دی عبارت د بخل او د شوموالي نه دی روره چې کم ځای کې مال لګول پکاري دوی هغه ځای کې مال نه لګوي ویقبدون او دوی را بندوي ایدیهم خپل لاسونه نسو الله دوی هیر کړی دی الله سره الله ورته یاد نه دی د الله رضا ورته یاد نه ده د الله د دین کارونه ورته یاد نه دي نسو الله دوی هیر کړی دی الله فنسیهم الله دوی هیر کړی دی د خپل رحمتونو نه ان المنافقین یقینا منافقان چې دي هم الفاسقون او ماغوی وتونکي د دین نه دي وعد الله المنافقین د انجام وعده کړې د الله د منافقانو سړو سره والمنافقات او د منافقانو ښځو سره والکفار او د ښکاره کافرو سره د دې ټولو سره الله وعده کړې ده نار جهنم د اور د جهنم چې منافقانو که تاسو سړي او که ښځې او کافرانو ستاسو دپاره څه د جهنم دی خالدین همیشه به فیها پدې کې هیا او دغه د جهنم اور حسبهم دا کافی او پوره دی د دوی ولعنهم الله او لرې کړي دوی له الله د خپل رحمت نه ولهم شته دی د دوی دپاره عذاب مقیم عذاب همیشه منافقانو تخویف دنیوی دی دا دنیا د عذاب نه یرول دی وی تاسو پشان دا غ خلکو یې چې هغه ستاسو نه مخکې تیر شوي دي او هغه مخکینی خلک ډیر طاقتور وو خو چې د خدای عذاب پې راغی نو بیا ورته ټینګ نشو کلذین منافقانو سره خبره ده یعنی انتم کلذین کلذین تاسو پشان دا غ خلکو یې من قبلکم چې هغه ستاسو نه مخکې وو هغه عادیان ګورئ هغه سمودیان ګورئ کانو و دا مخکینی خلق اشد منهم زیات د دوی نه قوتا په طاقت کې و اکثر او زیاتو د دوی نه اموالا په مالونو کې و اولادا په اولاد کې بچیم ډیرو سړي مالونه هم ډیرو بدني طاقت هم ډیرو فاستمتعو نو هغوی فایده واغشته په خپل ژوند باندې په خپله دنیا فاستمتعو نو هغوی فایده واغشته بخلاقهم په خپل حصه الله چې ورته په دنیا کې څومره حصه د جون مقرر کړې وه د خوراک سکاک مقرر کړې وه په هغې فایده واغېسته او منافقانو تاسو فاستمتعتم تاسو هم فایده واغېسته بخلاقکم په خپله حصه کما استمتع الذین لکه څنګه چې فایده اغېستې وه هغه خلکو من قبلکم چې هغه مخکې استاسو نه بې خلاقهم په خپله حصه عادیانو هم دغسې خپله برخه پوره کړه سمودیانو هم پوره کړه وخودتم او تاسو ننوځئ په دا نارواو کې کلذي په شان د هغه خلکو خادو چې هغوی به ننوتله دغه مخکیني خلک د دین پورې خنداګانې به یې کولې تاسو هم هغسې خنداګانې کوئ اولئک دقه خلک چې دي حبطت برباد شوي دي ضایع شوي دي اعمالهم هغه نیک عملونه د دوی فی دنیا په دنیا کې والآخر او په آخرت کې نه به د دوی دپاره په دنیا کې د دې څه بدلوي نه به په آخرت کې اولئک دقه خلک چې دي چې د سړي دنیا هم لاړه شي خرابه شي او آخرت هم خراب شي نو د دې نه لویه خساره بله کمه ده اولئک دغه خلک چې دي هم الخاسرون هماغوی تاوانیان دي بیا دې د تخویف دنیوي نمونه تاسو خو نن د پیغمبر خلاف کوي د قرآن مجید خلاف کوي بدعملی کوي خدایم په خیر کې تاریخ درته نه دی معلوم الم یاتهم ایا نه دی راغلی دی موجوده کافرو ته نبا الذین خبر د هغې خلکو من قبلهم چې هغه مخکې و د دوی نه الم یاتهم ایا نه دی راغلی دوی ته نبا الذین خبر د هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې و د دوی نه هغه مخکې زمونږ او ستاسو نه مخکې څوک قوم نوح چې هغه قوم د نوح علیه السلام دی وګورئ چې هغوی د نوح علیه السلام خلاف کو څنګه عذاب پرې راغی که نه وعاد عاد قوم عاد قومو الله ورته پیغمبر راولیږه هود علیه السلام دوی د هغه خلاف وکړو الله پې عذاب راوسته که نه وثمود او ثمود قوم دا بل قوم دی الله دوی ته صالح علیه السلام راولیږه چې دوی د هغه خلاف وکړو الله پې عذاب راوست و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام نمرود او داغه چې کوم نور قومو و اصحاب مدین او هغه باشندګانو د مدین د مدین ښار ته الله شعیب علیه السلام رالیږلی دوی د هغه خلاف وکړو الله په هغوی باندې عذاب راوست والمؤتفکات او هغه الټه کړی شوي کلی د حضرت لوط علیه السلام کلی نو چې الله الټه کړه اتتهم رسلهم راتلل کړیو دې قومونو ته رسلهم پیغمبرانو د هغوی بالبینات په احکامو واضحو باندې بالبینات په احکامو واضحو فما کان الله لیظلمهم نه دی الله ظلم کوونکی د دوی سره ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی چې دی د خپلو ځانونو سره ظلم کو هغه کارونه یې کو چې هغه سبب د تبعیه او د هلاکتو منافقان سړي منافقان ښځې ټولې سره په خپلو کې یو شی دی ځکه د دوی کار یو شی دی امر په نارواو نهې د ښه کارونو نه اوس راشئ مؤمنانو ته والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان خزی بعضهم اولیاء بعض بعض دوستان د بعضو دی اوس ګوره طرز د قرآن ته ګوره وی مؤمنان سړی او مؤمنان خزی بعض د دوی دوستان د بعضو دی الته سویلو بعضهم من بعض منافقان سره په خپلو کې یو دی خو دا دوستانه ټکی ونه وی دې کې اشاره دې ته ده چې دا د کفر چې څومره طاقتونه دي ټول شیء واحدون یو شی دی خو دا دغه دی چې خپلو کې سره محبت نی د یو قوم د یو وطن د بل سره محبت نی مسلمانان چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي دوی سره خپلو کې یو بل سره مینه او محبتي دا پکې یو خصوصیت دی بعضې د دوی دوستان د بعضو دي یامرون د مؤمنانو کار څه دی بلکل د منافقانو الټه دی یامرون هغوی وینا کوي خلکو ته بالمعروف د نیکې چې کوم د دین کارونه وي وینهونه او هغوی منې کول کوي عن المنکر د نارواونه اعمال څنګه دي ویقیمون الصلاه او هغوی ودروي مونځ د مانځه اهتمام کوي هغه مونځ چې په اعمال بدنیو کې اوچت شی دی ویؤتون الزکات او هغوی ورکوي زکات هغه زکات چې په عبادات مالیو کې اوچت شی دی ویطیعون الله او هغوی تابعداري کوي د الله ورسوله د الله د رسول اولئک دقه خلق چې دي سیرحمهم الله زر دی چې الله به رحم وکړي په دوی ان الله یقینا الله عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې خ... د منافقانو هم انجام الله بیان که د مؤمنانو هم الله انجام بیانوي وعد الله المؤمنین ان الله عزیز حکیم یقینا الله غالب او خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې وعد الله المؤمنین وعده کړې د الله د مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او د مؤمنانو ښځو سره د د الله وسره وعده کړې د څه شي جنات د جنتونو تجري چې روان به من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې کې بل وسره الله د څه وعده کړې ده ومساکنه او د ځایونو د اوسېدو مسکن دغه ته وایي د کور د اوسېدو د اوسېدو ځای موږ ته کور وایو و مساکنه او الله وسره وعده کړې ده د هغه ځایونو د اوسېدو د کورونو طیبتا مزیدار دا ښکلې ښایسته کورونه خو دا ښکلې ښایسته کورونه به چېرته وي هلکه چې کور هم ښایسته وي که نه او په ښکلې ځای کې وي نو بې اندازې قیمتي کور که ښکلي وي خو چې په ښکلې ځای کې جوړ نی نو دونه قیمتي نه دی اوس د لنډي کوتل په غرونو کې کور جوړ که نو څه نه به د اوبو درک لګي نه به د ګیس درک لګي نه به څه بل سهولتي او دا کور چې ته راوالې او پیښور کې بعضې علاقې دي هلته جوړ کې نو دلته به د یو دلته به د یو کروړ نی او هلته به د لسو کروړ وي بیا هم دغه کور که راوالې په اسلام آباد کې بعضې ځایونه دي که هلته دې جوړ که نو بیا نور هم وروچت شي نو الله تعالی د دوی سره وعده کړې ده د هغه کورونو د هغه ځایونو د اوسېدو خو هغه به چېرته وي لنډي کوتل کې نه پېښور کې نه اسلام آباد کې نه فی جنات عدن په هغه جنتونو د همیشه اوسېدو کې عدن په جنت کې یو خاص ځای دی هغه خاص ځای دی چې الله پاک جوړ کړی دی او پیدا کړی دی بیدهی په خپل لاس ته قدرت دا یو څو شیونه دي چې الله په خپل لاس پیدا کړي جوړ کړي دي آدم علیه السلام الله په خپل لاس جوړ کړی دی دی نه دی ویلې ملایکو ته چې تاسې وکړي دغسې دغه چې دی عرش دا دغه دی دا دا څه ورته وایي قلم دا الله په خپله جوړ کړی دی او دغسې چې دی نو دا عدن دا الله په خپله جوړ کړی دی وردوان ایک د جنتونه خودی خو یو بل شی دی الله چې مؤمنانو ته هغه ورکي نو د جنتونو خوند به تیر شي مؤمنانو ته تاسو مشکات کې ویلو بخاري کې به راشي په ورځ د قیامت به الله تعالی په جنت کې مؤمنانو ته ووایي چې نور څه غواړی دی به وایي ربه چې کم شی نه دی چې تا مونږ ته نه دی راکړی چې څومره د خوشحالۍ او نعمتونه دي ټول مې درکړي دي نو الله به ورته ووایي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 پیغمبر علیه السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کړي رب د قرآن او د حدیث و اتباع زموږ نصیب وګرځي رب قرآن او حدیث زموږ لپاره نصب العین وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکې قبر کې هم راکې ورځ د قیامت هم راکې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړئ چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ الله تعالی په دنیا کې او په آخرت کې د دنیا او د آخرت سعادت نصیب وګرځوي الله سره زمونږ په خپلو بچو خپلو کورنو خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو ته دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دی الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر د ملګرو بیماران برګري په خپله بیماران دي کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي دی بازار دی قوم ته هم دعا وکړي ملک سا بیګا ما ته دغه وکړه چې زه عمرې ته روان یم موقع نشته چې را چې درشم خو مرګرو ته سلامونه کوي او دعا راته کوي بل بختولای صاحب بیګا ټلیفون کړی چې ټولو مرګرو ته سلامونه کوي او په حرم کې و یو سم لاس نیولې او دعاګانې درته کوم نو ورته دعا هغوی ته هم وکړئ چې الله پاک کوم احکام دلته چې هغه ورته الله اسان کړي او قبول کړي وصلی الله تعالی